ولا قوي کړي وو قوي ایمان می نصیب کړي وو یو ایمان هم مضبوطو او زړه هم مضبوطو وربطنا علی قلوبهم او منګه مز قوي کړي وو زړونه داغوي وربطنا علی قلوبهم او قوي کړي وو منګه زړونه داغوي لفظي معنی دا ده وربطنا او من تړل کړیو علا قلوبهم پزونو دا غوی خدای باندې تاسو پویږئ چې شی وتړئ ا مضبوط شي نو زړونه مضبوطو او ایمان هم قوي وو چې زړه مضبوطی کنه د چا د بریتونو نه بیا سړی نه یریږي د چا د روب نه سړی بیا نه یریږي دا زړونه ما د دوی مضبوط کړي وو ایمان مې ولې مضبوط کړي وو دا کله چې کله د دقیانوس باچا چې هغه بت پرستو دته پیش شو چې دته پیش شو اس قامو په هغه وخت کې چې دوی ودرېدل د خپل باچا په دلبار کې باچا ته ودرېدل نو هغوی ورته وایي ستاسو رب څوک دی نو فقالو دوی ورته وایي ربنا رب زمونږه رب السماوات هغه الله دی چې هغه رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی زمونږ رب بوتان نه دی لکه څنګه چې ته وې زمونږ رب هغه الله دی چې هغه د اسمانونو او د ځمکې دی لن ندعو هیڅ کله به مونږ عبادت نکو دا لن نه دی دا د پاره د تاکید د نفع په مستقبل کې راځي لن ندعو هیڅ کله به مونږ عبادت نکو من دونه بغیر دا غنه الهن آخر د یو معبود بل د یو خدای بل او که اوم که لقد قلنا یقینا ویلی به منګه که منګه دا وی چې نه د الله سره بل سوکم لایق د عبادت شته لقد قلنا یقینا ویلی به منګه اذن په دغه وخت کې شتوتن خبره زیاته بیا بم زیاته خبره کړي ناروا خبره باچا ته چې پیش شو دی ورته وی بوتان زمونږ رب نه دی رب زمونږ هغه الله دی چې هغه د اسمانونو د ځمکې دی باچا ورته وی چون کې د شاهي کورنۍ فورا هم نه قتلوم زه یو هفته تاسو ته مهلت اډر یو که چې دا هفته پس بیا مونږ لره ماته را پیش کې نو دوی سره خپلو کې وایي چې ووتل هؤلاء دا خلک په خپلو کې لګیا دي د قوم ته ګوته نیسي هؤلاء دا خلک قومنا چې زمون قوم دی دا خلک چې دا زمون قوم دی دا مبتدا کې دا رست ولا خبر کې اتخذو من دونه دوی نیولې دي بغیر د الله نه الهتن خدایان د الله نه بغیر د ځان د پاره نور خدایان نیولې دي د مال د پاره یو خدای د بچو ورکولو د پاره بل خدای د صحت د پاره او د بیماری د لرکولو د پاره بل خدای لولا یاتونا ولدوی رات لنکای لولا یاتونا ولدوی رات لنکای علیهم په خدای د دوی باندې بسلطان بین په دلیل ښکارا الکه تاسو ته چا ویلی دی چې دا بوت چې دی دا خلکو له بچي ورکوي دا بل بوت چې دی دا تبې لرې کوي دا بل بوت سړي له مال ورکوي لولا یأتونا ولې دوی راتلل نه کوي علیهم په عبادت د دوی خدایانو باندې بسلطان بین په یو دلیل ښکاره فمن ازلمو نشته دی ډیر لوی ظالم ممن افترا د هغه چانه چې هغه د ځان وی علی الله کذبا په الله باندې دروغ نو بیا سره خبره کوي چې لکه حالات ډیر سخت دي او انسان باندې په ځان باندې ادبار نه دی پکار کله نا کله سړی باندې ډیر لوی زور راشي ایمان ته پاتې شي چې د قوم سره زمونږ نه لګي د دې د دوی د خدایانو سره زمونږ نه لګي نو بیا کو دلته سو زه چې چرته زو په غره کې دی رشو و اذ اعتزلتموهم او پاغه وخت کې چې تاسو په ډډه شوې د دې قوم نه خپلو کې وای و اذ اعتزلتموهم پاغه وخت کې چې تاسو په ډډه شوې د دې خپل قوم نه دا دوی چې سکی د تاسو نه کوي وما او د هغه خدایانو نه په ډډه شوي یعبدون چې دا خلک عبادت کوي الا الله بغیر د الله نه د دې قوم نم په ډړه شوې او د قوم چې دا کم خدایان دی او بوتان دی د دوی نم تاسو په ډړه شوې نو بیا اوسېږي دلته سلا فاو تاسو راشه او یوی من دی راتاویدل فاو راتاو شه راشه تاسو الال کهف یو غار تا چرته غرته لاړ بشو او یو غار کې به غار کې به دی رشو کهف په غره کې چې کم غاری خلی تنگی او دن نکولوی ینشر لکم الله بخور کی ستاسو د پاره ینشر لکم الله به پراخیو کی ستا پراخی بو کی ستاسو د پاره ربکم رب ستاسو ارس بدل الله پراخ در کی دا خلک غار ته ننوتل چې ننوتل الله یو داسې انتظام وکړو چې د نور د راختو په وخت کې هم په دوی نور نه لګید او د نور د پریوتو وخت کې هم په دوی باندې نور نه لګید وتر الشمس تابلی د نورو وتر الشمس تا بلی دنور اذا طلعت چې کله با غره وخت تا بلی دنور چې کله با غره وخت تزاورو هغه به تاویدو عن کهفهم دا غغار د دوینا ذات الیمین په خي طرف د غر چې کم خي طرف او پاغي بل سه تاو شو دوی ته ورننه وطنه و اذا غربت او کله به چې غر او کله به چې نور پرې وته نو تقریدهم هغه به تیر شو په دوی ذات الشمالې په ګس طرف و اذا غربت او کله به چې نور پرې وته نو تقریدهم هغه به تیر شو په دوی قرضه یقرض منه دی پرې کول تیر بشو په دوی ذات شمال په ګس طرف د دې دوه مطلب دي یا د دې دا مطلب دی چې هغه غر داسې طریقه باندې و لکه مثلا یا شمال ته خلوه یا جنوب ته خلوه نو چې د یو غار شمال طرف ته خلوي یا جنوب ته نو نه پر خطو کې په دې باندې لګي په دنه او نه په پریوتو کې لګي که شمال ته یو که جنوب ته یا دا یا دا د چې دا غر غار بالکل نور مخامخو نور ته مخامخو خدا د دوی کرامتو چې نور براوخت دا نور به ته داسې دغه شو خي طرف ته تاو شو چې پریوته به په ګس پلو به تیر شو دنه په دوی نه لګي ځکه چې په مړی باندې نور لګي نو دغه کوي خرابوي عجیبه کارو د نور په خوله کې د غار په خوله کې نور لګیدو چې دا هوا تازه چې دوی وسره دنه تازه خو دا نور دنه دوی ته نه وطنه خ وهم او دا لکان دا خاوندان دا کهف فی فجوت دا و په یو کولاو میدان کې منه د دغه غار نه دی غار کې دن کولاو زیو په دې کولاو زی کې دیو ذالک من آیات الله دا بیان چو شو ذالک دا چې دی من آیات الله دا دا غنخو نشانو د قدرتونو د الله نه دی من یهده الله هر هغه څوک چې الله ورته هدایت وکړي د چا ایمان الله قوي کې لکه دغه اصحاب کهف فهو المهتد نو ماغه سملار مندون کې دی و من یدلل او هر هغه څوک چې الله گمراه کی الله خلق څنګه گمراه کوي د لاس نه نیسی صرف خپل توفیق ته والی هغه د نیکو اعمالو توفیق نه دی چې هغه ته والی شیطانان ته راتوش فلن تجد له نو هیڅ کله به تو نه مومي د هغه دپاره ولیا دوست مرشده سمه لارښودونکی بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړه یا الله تاسو رضا شي یا الله خپل فضل او کرم یا رب ته زمون حالات باندې رحم وکړي یا الله ته زمون په حالات باندې رحم وکړي یا الله زمون حالات ته درست کړي رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کړي رب ته زمون حفاظت وکړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوینا تراکی د خپل خوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی د قران او د حدیث رب اتباع زمون نصیب وګرځي د قران او د حدیث رب اتباع زمون نصیب وګرځي خدای د قران خیر او برکت مونږ له دنیا کې هم راکې په قبر کې هم راکې او ورځ د قیامت هم راکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې الله جر ورکی سره زمونږ نه الله په خپل بچو خوشاله کی په خپل کورنو یې الله خوشاله کی په حلال کاروبار کې وته الله خیر ورکی برکت ورکی د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثونه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې کوي چې د اهل اسلام سونه بیماران یې الله او د شفا کامله ورکړي شفای عاجله وته الله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی زمونږ یو دوست دی هغه غریب بیمار دی د ملا تکلیف دی او هغه ته هم دعا وکړي بل یو هلک دی مونږ سره ډېر مخلص دی د هغوی والد محترم بیمار دی هغوی ته هم دعا وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله علیه